د وجه د محبت د دنیا نه او بیا اعمال صالحه سلور اصول چې ایمان او عمل بیان د حق بیان د صبر والعصر گوا دے وقت د مازیګر ان الانسان لفی خسر چې بشک دا انسان پتاوان کې دی الا الذين امنوا وعملوا الصالحات هم مگر هغه کسان ندي پتاوان کې چې ایمان هم راوړل او عملونه هم کړی دي عملونه په سنت وتواصوا بالحق او یو بل تا وصیت کوي د حق او د توحید وتواصوا بالصبر او بیا وصیت کوي او بل ته په دې باندې د صبر او د تحمل